شبهات شوي دي او پاغي باندې کم نقد او اعتراض ده پاغي کې پنځه شبهه ذکر شوي وي شپږمه شبهه ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د مدلسینو روایت راوړي دي نو لہذا په دې باندې صبر وساو اعتماد نشتا او خاص کر ځنی روایت د مدلسینو په عن سره ذکر دي معنعنات د مدلسینو ذکر کړي په خپل صحیح کې در اصل دا اشکال ځنی متأخرین او محدثین هم کړه ده لکه امام مزی رحمت الله علیه کم چې صاحب د تهذیب الکمال ده په 742 هجری کې وفات شوه هغه وایي چې په صحیحینو باندې حسن ځوند دی ورنه روایت د مدلسینو په کشته دارنګ ابن المرحل رحمت الله علیه چې دا محدث دی دم دا ویلی چې دا تفریق بلا دلیل دی چې روایات مدلسه د صحیحینو محمول علی السماع دی او کم چې د دین علاوه دی په نورو کتابونو کې روایات مدلسه راغلی نو هغه محمول علی السماع نوی نو دا تفریق بلا دلیل دی چې د صحیحینو لپاره د دا قاعده جوړه کړي چې هغه محمول علی السماع دي او کوم چې د صحیحینو نه بار په نور کتابونو د سنت کې دي نو پاغي کې به تسریب السماع ګوري چې قبلې به او کنه معنعن وي نو رد کې به او دا تفریق بلا دلیل ده د دې اشکال او اعتراض اصل منشا دا ده چې دی محدثین او متأخرین د تدلیس د ثبوت او د وجود د پاره غیر مضطرد قواعد او ضوابط پیش کړي چې هغه قواعد او ضوابط د ائمه النقاد ائمه العلل د صنيع او د عمل عملی احکام مخالف دي کم عمل چې د نقاد ده او کوم دا غي عملی احکام دی په احادیث باندې نو د دې دا قواعد دا غي مخالف دي مطلب دا عمومي قواعد نه دي قواعد متریده نه دي نو د دې شبهه جواب اهل علم په دوو طریقو سره کوي د کومې شبهه چې په صحیح البخاری کې روایت د مدلسین شته په دې شبهه کې مدام ذکر کړل چې دا اعتراض ځنی متأخرین محدثین هم کړي او د دې اعتراض منشا هم ذکر کړي اصل وجه صدا په دې اعتراض باندې پوه شوي کنه اشکال کې لږ تفصیل نو ځکه درنه بار بار تاسو کوم چې پوه شوي کنه څوک په ندی پوه چې بیا و هم دا اشکال ته په پوه شمولي صاحب د دې شبهه جواب اهل علم په دوو طریقو سره کړای اوله طریقه چې دا دعوه ممنوع ده غیر مسلم ده چې په مجرد عنعنه دي د ثقه مدلس راوي حدیث ضعیف وګرځي تر کومه پورې چې حقیقتا تدلیس موجود شوی نه وي ثابت شوی نه صرف په عنعنی سره د ثقه مدلس راوی ضعیف ګرځول دا مسلم خبره نه ده ترکمه پوری چې حقیقتا تدلیس موجود شوی نی ثابت شوی نی او یاد دی حدیث په اسناد کې یا متن کې څه علت نی راغله د حدیث کې بل څه اسنادي یا متنی علت نه وی موجود شوه دا منهج د اهل علم دی د ائمه دی چې د مدلسینو د مرویاتو سره غي په دې طریقه باندې تعامل کوي دا سنی او مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه نه امام ابن دقیق العید رحمت الله علیه په الاقتراح کې ویلي چې عموما خو مشهور خبره دا ده چې عن عن د مدلس دا په حکم د منقطی کې وي نو غیر مقبول وي خو صنیع او تصرفات د محدثینو داسې نه دي مطلب دا چې صرف د مدلس په عنصر د تدلیس حکم لګول دا صنیع او طریقه د محدثینو نه ده ابن دقيق العيد رحمة الله عليه دا عبارت دا الاقتراح في بيان الاصطلاح دا سيدي الراوی بالعنعنه عن شيخه ان كان مدلسا فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك وما لم يبين فهو كالمنقطعة فلا يقبل وهذا جار على القياس إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه چې عنعنه د مدلس دی په حکم د منقطع کی وی نو چې منقطع شو غیر قبول ده مقبول نه ده خو صنیع او تصرفات د نقاد او محدثین داسې نه دي وګوره نقاد او محدثین چې کوم انتقاد د صحیحینو په احادیثو یا بعض الفاظ باندې کړي لکه امام دار قطنی و غیره رحمهم الله نو هغوی د مدلسین او احادیث معنعنه د مجرد عنعنی د وجنه نه دي ذکر کړي چې اے بخاری زستا په صحیح باندې اشکال او اعتراض کوم نو باغی کې دا روایت چې کوم د مدلسین دي د مدلس د مجرد عن عنی د وجنه نه دي ذکر کړي بلکې د دې اکثرونه اعراض کړي مخې اړولې که په بازي باندې کلام کړم نه نو هغه په دې دلیل چې په بل سند کې په دې کې تدلیس ثابت شوه دی موجود شوه دی بل یو سند ذکر کی چې وګوره تا کوم سند ذکر کړي مدلس پکې راغلی نه خود دی وجنه نه رد کوي چې په عن سره هغه د خپل استاد نه روایت نقل کړي بل سند ذکر کی چې تا کوم سند ذکر کړي د مدلس او داغه د شیخ په منځ کې په بل سند کې یو سیوا راوی راغلی دی نو دغه اهل علم کو کلام کړم نه نو هغه په دې کړه چې په بل دلیل او بل سند سره په دې کې تدلیس ثابت شوه سرګن شوه دارنګ د متقدمین او محدثین نه چرته هم د ثقه مدلس یو حدیث د مجرد عنعنه د وجه ضعیف نه د غنل شوه نه د ګرځول شوه مګر کله چې تدلیس یقینا ثابت شي سرګن شي نو دا بیا علت شماري یا په حدیث کې نکارت او مخالفت وی مخالفت وی نو بیا دا عنعنه د مدلس یو علت شماري دویمه طریقه او دویم جواب دا ده چې زه دا خبره مون تسلیم کا چې د مدلس مصرح بالسماع حدیث به مقبول وي او کم کې چې عن عنا کړي دا نو اب په حکم د منقتی کې وی غیر مقبول وي خود دین عن عنات المدلسین کم چې په صحیحینو کې راغلي خاص کر په صحیح البخاری کې هغه مستثنا دي قاعده خو د بقاعده ده خو معنعنات د صحیح البخاری د دې قاعده نه مستثنا دي د متعدد وجوهات په بنا باندې چې باغې کې یو وجه دا ده چې په صحیح البخاری کې دا عموما په متابعات او شواهد کې دي په اصول کې دا معنعنات د مدلسین امام بخاری نه دي ذکر کړي دویم دا چې دا قسم معنعنات په صحیح البخاری کې په مناقب رقاق او فضائل الاعمال کې راغلي او محدثین په دې ابواب کې د تسامو او تساهل نکار اخلي دریم دا زدا مې ومنل چې په اصولو کې عن عناد د مدلسین په صحیح البخاری کې راغلي خو هغه اکثر مصرح بالسماع دي چې مدلس پکې د خپل استاد نه تصریح بالسماع کړي چې دا حدیث مال بیان کړي یا ته ما اوریدل یا په اخبار سره ذکر کړي او دا مصرح بالسماع دی یا په داخل د صحیح کې یا خارج د دینه د داخل صحیح مطلب دا دی چې دا روایت په بل ځای کې په خپل صحیح کې ذکر کړي چې دا مصرح بالسماع دی یا د صحیح البخاری نه علاوه نور چې کوم د سنت او د احادیثو کتابونه ني په هغه کې دغه روایت د مدلس مصرح بالسماع موجود دی ټیک ده په صحیح البخاری کې خو به روایت په عن سره ذکر کړی مدلس د خپل استاد نه خدا سند چې وګوري په نورو کتابونو کې نو تشریح بالسماح پکې وي سلورم دا چې کله ناکله امام بخاری د مدلس راوی معنعن حدیث که په اصولو کې ذکر کوي نو دا مقرون بغیره وی یوازې په دې مدلس باندې اکتفا نه کوي د سره یو بل راویم ذکر کړی نو چې کله مقرون بغیره شو بیا خو اشکال ختم شو او یاد دې حدیث د متن د پاره شواهد موجود وي نو په دې سره د دې تدلیس انجبار راشي په دې متابعات او شواهد سره چې ټیک دا په سند کې هو مدلس راوی دی روایت په عن سره نقل کړي خو د دې متن د پاره شواهد شته چې د دې تدلیس انجبار په هغه شواهد سره راغی په متابعات سره راغی پنځم دا چې کله ناکله امام بخاری د مدلس راوی عن عن ذکر کړی موي نو دا داغه د ملازم شاګرد په منتخب او منتقا روایتو کې ځکه ملازم شاګرد چې د خپل استاد نه احادیث نقل کوي نو د په هغه احادیث باندې ډېر معرفت او پوهه لري دی پویږي چې زه د خپل استاد نه کوم روایت نقل کوم نو کوم روایت د مصرح بالسماع ذکر کړي او په کوم کې عن ذکر کړي نو امام بخاری د مدلس راوی عن عنک ذکر هم کی نو د هغه ملازم شاګرد په منتخب او منتقا روایتو کې وی او که داسې نه وي نو دا به په حکم د منقطی کې وي دا مونږ ذکر کړل چې دا مترده او عمومي قاعده نه ده بلکې د دینه مستثنیات شته ځکه د بعض مدلسینو تدلیس چې کله قلیل او نادر وي او هغه د علم حدیث امامان وی نو دا غي عنعنات محدثین قبلی اگر که تسریب السماع نه وی کړي نو دا د دې اعتراض جوابونه شول چې په صحیح البخاری کې روایت د مدلسین راغلي بعض مسائل متعلقه چې کوم د علم المصطلح سره تعلق ساتي مسائل متعلقه بالمصطلح هغه هم د دې په مناسبت سره ذکر کو د تدلیس اهل علم اصول الحديث والعلماء او ځنې احادیث هم تنا اوریدلی سماع ثابت ده خدا سي روایت تن نقل کی چې دا روایت داغنه اوریدل نه ده او په داسې الفاظ سره ذکر کی چې اوریدون کی لدا معرفت ورکي او دا ور لسرګندۍ چې دا خبره ما د دنا اوریدل نه د هغه په نوم سره یا د هغه په کونیه سره یا په داسې وصف او صفت سره چې دا استاد په هغه باندې مشهور او معروف نه دی او دا کار دی ولي کوي د لپاره چې د دې استاد پته ونه لګي نو دی لویل شي تدلیس الشيوخ مخکې ذکر شول چې بعضې په امام بخاری رحمت الله علیه باندې دا تهمت او اتهام لګول دی ځکه هغه د خپل استاد محمد ابن یحیی الذهلی داغه ندریش روایت په خپل صحیح کې نقل کړي خو چون کې داغه سره خفغان راغله او په مسله د خلق القرآن کې او امام بخاری رحمت الله علیه لوی تکلیف او امتحان کې واقع شوه او داغه د وجنه در په در شوه او کله په یو وطن کله په بل خود خپل استاد په امامت باندې داغه په جلالت شان باندې امام بخاری رحمت الله علیه قانع او مطمئن دی نو روایت پریدینه خو صرف په اسانیدو کې چې کله دا غری روایت ذکر کوي کله داسې وي حدثنا محمد نو سپته نه لګي محمد محمل ذکر شو تمیز نه ذکر کوي چې محمد څوک د مراد ته محمد ابن یحیی الزهلی وی او کله داراوی پلار لنه منسوب کوي د نیکنو می ذکر کی داسې وی حدثنا محمد ابن عبد الله او نسبت نه ذکر کوي چې زهلی دی او کله کله ور نکل منسوب کی حدثنا محمد ابن خالد نو بعض اهل علم ویلي چې دام صورت د تدلیس نه خو هر تدریس ناروا او حرام نوي بعضی صورتونه اهل علم داغي تحمل کړي داغي اجازه او گنجائش ته هغه سره صحت د حدیث له ضرر او نقصان نه رسی چراوی ثقه ده او داغه په علم فقوالی باندې اتفاق ده نو کداغه نوم تا په تدلیس سره ذکر کو کونیه ذکر کی یا بل صفت ذکر کی د پلار په نوم ذکر کی د نیکه په نوم ذکر کی نو دا د حدیث صحت او ضعف له نقصان نه ور کوي د دې د وجنه حدیث صحیح او ضعیف دا احتمالات پکې نه راځي ذکر راوي ثقه ده او درې معنا او د تدلیس چې غیله تدلیس او تسویه وي تعريف لإسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر د دې مفهوم او مقصد دا دی چې د دوه ثقه راویانو په منځ کې یو ضعیف راوی او غرزه حذف کی او د دواړو ثقه راویانو د یو بل نه سماع ثابت وي د یو بل سره لقا شوی وي دیل اهل علم وای چې دا د تدلیس اغناکار نوع ده اهل علم د تدلیس مختلف طبقات او مراتب ذکر کړي امام علی رحمت الله علیه دارنګ حافظ ابن حجر رحمه الله فتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس كي د مدلسين پنځه طبقات ذکر کړي رنبنی طبقه او مرتبه ده من لم یوصف بذلك الا نادرا جدا یو هغه مدلس ده چې ډېر کم تور باندې هغه تدلیس کوي کله نا کله تنه تدلیس په کم مقدار کې واقع شوه باقی هغه امام د دې فن د ثقه او متقن نه مثال به څنګه لکه یحیی ابن سعید الانصاری هشام ابن عروه چې ډېر لږ اهل علم دای په تدلیس باندې موصوف کړی دي او تدلیس هم ډېر په کم نادر او قلیل مقدار کې دی دا روایت ولې قبلې د دې د امامت د وجنا د قلت تدلیس د وجنا د دې مثال سره لکه سفیان ثوری رحمه الله او یادا سي راوي دي چې هغه د ثقه او تدلیس کوي تدلیس کړي او صرف د ثقه راویانو نه لکه سفیان ابن عیینه نو دا اول دو چې کوم طبقات دي محدثین د دې روایت قبلې اگر کفعن سره کړوي او درېمه طبقه د هغه مدلسینو نه چې دا تدلیس په اکثار سره کړی نو ائمه د دې روایت نه قبلې پاغه حجت نه نیسی تر کومه پوري چې د تصریح بالسماع نه کړي اگر چې بعض اهل علم او محدثین دا وایي چې دای روایت مطلقاً قبول ده که په عن سره وي او کنه په تصریح بالسماع سره وي وراجه قول دا چې د دې روایت کې به تسریب السماع وي د دې مثال د ابو الزبير المکی امام مسلم رحمت الله علیه ته په خپل صحیح کې کثرت سره روایت نقل کړي او خصوصا د اکثر روایت د جابر رضی الله عنه نه نقل کړي ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی د بقیه ابن الولید بارکه به اهل علم وی چې احادیث بقیه ليست نقیه فكن منها على تقیه احادیث د بقیه ابن الولید د اصفا واضح نه دي نو د دینه په اړه ښه په دې کې احتیاط کوا او پنځمه طبقه او مرتبه ذکر کړی دا چې من ضعف بامر اخر سوى التدليس د تدلیس نه علاوه بل یو وجه د تضعیفم په یو راوی کې شته چې دا غي د وجه نه ضعیف ده نو کله روایت په عن سره نقل کوي او که تسریب السما کوي غیله سه اعتبار نشته ځکه دې ضعیف ده د دې مثال ذکر کړی عبد الله ابن لهيعه نو عبد الله ابن لهيعه که خپل روایت په عن سره ذکر کی او که په سمعت حدثني حدثنا یا اخبرني او اخبرنا سره ذکر کی نو غټول برابر دي ده ضعیف ده خو ضعف د اهل علم ذکر کړی چې یسیر د ضعف شدید پکې نه ده نو دا د مدلسین او پنځه طبقات ذکر کړي او د هرې طبقې لاندې ګڼ مثالونه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل کتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس كي د مدلسینو په معرفت کې اهم کتابونه کم دي یو کتاب د امام علی رحمت الله علیه خو په ټولو کې افضل بهتر او اولا کتاب د حافظ ابن حجر د چې د کم ذکر وشو تعریف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس دارنګ اتحاف ذوی الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ د شیخ حماد الانصاری رحمه الله چې دا زمونږ د مشایخ او د استادانو استادو دوی زامن مسلولي علما او دکاتره دي په کلیه الحديث جامعه اسلامیه کې او بل بهترین کتاب چې معاصر اهل علم لیکل دی التدلیس فی الحدیث النبوی د دکتور مسفر ابن غرم الله الدمینی د مخکې کالونو کې وفات شو د ریاض په جامعه کې دکتور دام بهترین کتاب دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې کوم مدلسین په خپل کتاب کې ذکر کړي نو دا غینه سیوا مدلسین دروړي او د اهل علم په اقوال سره ثابت کړی دي چې د دین تدلیس شوه دی د هر یو مرتبه او طبقه هم ذکر کړي دوافع د تدلیس بسې چې فاغي سره تدلیس د مدلسین دفع کول شي د عنعنات المدلسین د پاره اهل علم درې احوال ذکر کړي چې دا غي تدلیس باغې سره دفاع کول شي اگر کدا روایت په عن سره نقل کړي یو خدا چې مدلس د دې اول دوو طبقو او د دوو مرتبو نه کمی پنځه مرتبه چې حافظ رحمت الله علیه ذکر کړي نو د اوله طبقه او د دویمه طبقه چې کم مدلسین دي دا غي روایت فعن سرم قبول نه ځکه هغه ائمه دي یا تدلیس لداغی نسبت شاذ و نادر شوه او تدلیس هغه ډیر په قلیل او نادر مقدار کې کړه لکه یحیی ابن سعید الانصاری سفیان ثوری سفیان ابن عیینه شول د دې تدلیس اگر که په صيغه د عن سره دا قابل قبول نه او زم د دوافع التدلیس نه چې کله دا روایت د نقاد په اسناد باندې راشي نو که یو مدلس په عن سرم ذکر کړي د روایت به قابل قبول وي بعض نقاد او اهل علم چې هم ایب د خپل استادانو هغه روایت نقل کول چې کوم مدلسین استادان یو چې هغه به پکې تسریب السماع کړي وا او کوم روایتو کې چې به تسریب السماع نه وکړي نو دا هغه روایت به نه راړل لکه امام شعبه رحمت الله علیه شو چې د کله د خپل دریو استادانو نه روایت نقل کړي اعمش ابو اسحاق سبيعي او قتاده نو د دې روایت که په عن سره راغلی خو چې د دې نشاګرد امام شعبوي نو دغه معنعن روایت به قبول وي امام شعبه رحمت الله علیه بوي کفیتکم تدلیس ثلاثه د دریو امامانو د دریو راویانو د تدلیس ذمہوار زیم داغې نه تاسو لکافیم فکر او غم مکوئ چې کله دا روایت د مدلس نه هغه شاګرد نقل کی چې دا شاګرد دغه استاد نه مکثر دی په کثرت سره روایت نقل کوي یو شاګرد د هغه مدلس استاد نه روایت نقل کی چې دا شاګرد د خپل استاد نه مکثر دی په کثرت سره روایت نقل کوي نو دی استاد که روایت کې عنو ویلي د خپل استاد نه دا قبول وي لکه امام اعمش رحمت الله علیه چې د خپل استادانو ابراهیم نخعی ابو وائل چې د نوم شقیق ابن سلمہ او د ابو صالح السمان نقل روایت نقل کړي نو امام اعمش چې د دې دریو راویانو نه چې اهل علم ذکر کړی چې دا مدلسین هم دي نو د دې روایت چې کله امام اعمش نقل کړي نو کدی اهل علم په روایت کې عنهم ویلي نو دا عن عنهم قبول ده نو دا دریم امر دی د دوافع التدلیس نه ځکه د تدلیس لوی او غټ مقصد څه دی چې یو مدلس راوی خپل استادان سیوا کول غواړي تکثیر الشيوخ چې طالب له دا خبره څرګنده کی چې زما ډېر استادان دي نو کله استاد په خپل نوم ذکر کوي کله په لقب ذکر کوي کله په کونی ذکر کوي یو استاد د خو په درې او سلورو طریقو ذکر کی نو چې کوم اهل فن ندي هغه دا وایي کده د ډېرو استادانو نه روایت نقل کړي الان کې استاد یو خو کله په کونی ذکر کوي کله په لقب ذکر کی کله په نوم ذکر کی کله د پلار نوم باندې ذکر کی کله د نیکه په نوم ذکر کی نو چې کله د مکثر شو دغه وهم او شبهه ختمه شو چې د خود استاد نه په کثرت سره روایت نقل کوي دا خو بالکل د تدلیس برعکس خبره ده که تدلیس چرته کوله نو پکار دا چې بیا استادان ډیرول نه نو دا د تدریس متعلق د علم المصطلح سباز خبري او اصول اوس باغ شبهات او اعتراضات ذکر کو چې پاغي کې د امام بخاری رحمت الله علیه نه علاوه نور عام اهل علم محدثین شامل دي هغه مشترک اعتراضات او اشکالات دي تاسو چې اوس نه کنه ها زه تاسو ناشته وکړئ نو غیر پس دا وایو بیا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك